مونږه عظمت د قران فضایل د قران حکمت د نزول د قران ذکر کړو زمونږه نننې درس دی اسماء القرآن د قران کریم نمونه علماء وی کثرت الاسماء تدل على شرافت المسمى کثرت الاسماء ډیر نمونه د یو سیز تدل على شرافت المسمى د اغسیس په شرافت باندې دلالت کوي بیا دا عربي جبه چې دا دا د تمامو جبو سلطان دی دې ته امیر الالسنه او په عربي کې د یو څه ډېر ډېر نمونه لکه د نبی علیہ السلام څومره زیات نمونه دي دا یې د ټولې څه تقریبا په عربي کې 50 نمونه دي د ټولې دا چا چې دا قاموس لیکلی دی د دې یو بل کتاب دی اړې ناشنا دی دا یې نوم دی الروض المسلوب فيما له اسمان الى القلوب دغه هغه چې زړه راځي چې د یو څه د زړه پورې نومونه دا د قرآن سره لوی مفسر تیر شوی دی د مسیحي او علاقه و حراله د دې اوسېدونکي وو ځکه ورته حرالي وي نوم یې دی علي بن احمد ابن حسن وی دی او کتاب لیکلی دی پای کې د قرآن کریم نمونه راجمع کړي نه نو ویل سیوای امام حرانی په دې عنوان یو کتاب لیکلی پای کې د قران کریم صدقات تنوي څنګه ذکر کړی القرآن کی امام درپیشی رحمت اللہ نے پچپن نمونہ ذکر کری دا قرآن او کله چې امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر شروع کړي د بقره تفسیر ذالک الكتاب نو التم تفسیر کبیر والا پس پس نمونه ذکر کړی او د پس تیس نمونه په کې وضاحت کړی دی زمونږ مشایخ شیخ القرآن رحمت الله علیه العرفان کې او شیخ دروستم رحمت الله علیه په تنشید الازهار کې ګڼ نمونه راجمع کړي امام ابن جریر تبری کی خپل تفسیر کې چې ان الله سمى تنزيله اسماء اربعه چې الله پاک دې خپل عظیم کتاب ته څلور نومونه ورکړي چې څه ته اسم عالم ویل کېږي ذاتي نوم یو خو صفتي نوم وي امام ابن جرير طبري هغه دې ورته ان الله سمع تنزيله اسماء اربعه څو نمونه د قران ذاتی ذاتی نمونه یو پای کې دی الکتاب د باندې نمونه وضاحت کو باندې باندې بیان یو چې دا اسم ذاتی دی د دې کتاب هغه دی الکتاب سورۃ الکهف اول آیت وګورئ سورۃ الکهف پینځمه پارا اول آیت هم ګوسانو د قران کریم ذاتی نوم اسم صفتی دا اسم ذاتی دا الکتاب دا په قران کریم کې دو توتیس مقامات کې ذکر شوی او د قران د قران د پارلو 88 مقامات کې ذکر شوی او دا کتاب مصدر دی په معنا د مفعول سره استعمال شوی لکه څنګه چې لباس مونږ وایو لباس نو لباس په مصدر دی د لباس معنا ده جامې اچول نو هلته مونږ لباس استعمالو په معنا د ملبوس سره نو کتاب په معنا د مکتوب سره دا چې کله موسی د کتاب شروع کړو نو هلته بیا د کتاب ماده وایو کاف تا با چې دا د کم باب نه دی او دا د دې د دې لغوي معنی دا کمی کمی دي نو ذاتی نوم یو سری کتاب دا د دوی نوم د قران کریم قران دا ټول کې مشهور نوم دی د دې تذکرہ په قران کریم کې 70 کرته شوی سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 واتلسم پارا لومبرے صفا آیت نمبر نو انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون یقینا موږ نازل کړی دی ذکر دا قرآن دا قرآن سویت لطفزاتی یو لطفو الکتاب دین القرآن دری الذکر بیا قرآن کریم دا ذکر رو لیو دا نو پہ ولی دا نو پہ پدی وجہ دی دا ذکر نو دا قرآن پدی وجہ دی چې د دې په ذریعه سره الله پاک ټول بندګانو ته د آخرت د دې خلقو د محبوب او د هر هغه چیز یا انتهایی کړی دا چې دا خلک داګه نه پراتل کیږي باقی وی دا ذکر نوم د قران ذکر دی چې په دې کې دا سابقه انبیاء او ذکر دی د مکانو اقوام او ذکر دی پکې ذالک نتلو دا چې موږ لولو پتا آیت الذی و ذکر او ذکر دی دا قران ذکر دی دا قران کریم څه دی دا ذکر دی دا قران کریم ټول و ذکر کا دا قران کریم بل نوم دی قران دیم ذاتی نوم دی قرآن کریم ذاتی نوم القرآن دا نوم ذکر کړي قرآن کریم سورة قرآن وګورئ تبارک الذی نزل القرآن برکتون والا دی آغا ذات چه قرآن نازل کرده دی دا قرآن مصدر د دې معنی دا الفصل بین الشیئین د دوی چیزونو مېز کې فرق دا کتاب هم د حق او د باطل دې کې فرق کوي چې دې قران کې نام تمي کړی کړه دې حق باطل څه نشي پیژندل دې قران ته قران ځکوي دې د معروف او د منکر فرق کوي بیا به ان شاء الله قران کریم کې ګڼ آیتونه راشي چې قران کریم ته فرقان څنګه وایي دې د خالق او د مخلوق فرق کوي کله قران وی لا یستوی اصحاب الجنه واصحاب النار نو دا قرآن کریم کې زی په زی باندې ذکر کیږي بعض مفسرین وایي دا قرآن کریم یو استزادی دی د تنزیل علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ اور امام زرکشی رحمت اللہ علیہ دا التنزیل حز پر نمور کی شمار کرے د زرکشي کتاب دی القرآن عام ملاوی کی ما د قرآن اصول او اصطلاحات کی پکې تفسیر د سیوطی کتاب دی الاتقان او د زرقانی کتاب دی مناهل العرفان دا نازل کرده دی الله طرف نه نازل کړی شوی سورۃ الف لام میم السجدہ یوشتمه پارا دویم نمبر آیت یوشتمه پارا سورۃ السجدہ دویم آیت تنزیل الكتاب لا ریب فیه رب العالمین التم تنزیل الكتاب سړی وي زه مسلمان یم که تاسو دې کې الله دې کتاب یو لږ نور راوړایا دې کتاب ولا ته دې دې پیدا ته مطلع وکړه ته یو شي دي وزګار شي وي یو پاریشي یو کلامي یو کله قران ته نور پته ورته نشته هغه پوه مسلمان عورت دا مسلمان ته هیڅ ځم شو تا ته یې ما ته امن راکړه الله یې ورکړه امن دا په قران کریم کې دین مولای استقا دا قران کې د انساني حقوقو دي چې وګوره کافر هغه تا ته ځان امن طلب کولای امن ورو دا پیغام د دنیا په هیڅ کتاب کې نشته ولن جو کې مسلمانان دا خپل د ایمان کتاب مطالعه کوي نه نن ډېر مسلمانان د مغرب د پروپاګاندا نه متاثر شوي دي مغرب یو غټه پروپاګاندا کوي چې په اسلام کې د انسانیت د حقوقو لپاره څه نشته اسلام خلکو ته دا وایي که هندو دې نه ومې وژله که یهودي دې نه ومې وژله که نصراني دې نه ومې وژله نه اسلام دا د داري نه و چې دا تاسو وژله دې لپاره خپل اصول بیان دي ستا خلاف میدان ته راوځي نو بیا وژله دې خوا مسلمانو مسلمانانو خپل کتاب یې کړو او دې خوا تک یورپ او مغرب او مسلمان باندې د دې شکر الزام لګي چې دا اسلام دا ټیرریست دي او اسلام چې دې نو دا ټیرریزم دي درو دې شپږ تاسو یې دا وګوره څومره وخت وشو په فلسطین کې په مسلمانانو لګي دي په غزا کې په مسلمانانو باندې لګي دي د هی پناګا نشتا او مسلمانانو ځان داسې راوړل دي د اسلامي ملکونو سربراهانو د جماعتونو لیډرانو د هی د پرواز کو کول نشتا مونږ خو به دغه ویلو چې مونږ به څه وکړو لکه دا خو چې کم اسلامی ملکونه دي د هغوی د سربراهانو ذمه داري ده خو هغوی وایي چې نه بیا زمونږ د خپل اقتدار نه شي که نه دا مشرینه نه لاړه نه شي مړه سم نه کېږي تا ته به الله نور عزتونه هم درکړي وان احد من المشرکین استجارک کچرته یو تن یو هغه دورو چې ټیپو سلطان شهید رحمت الله علیه دا غلاش پروت دی شهید شوی کافران چې اخوا تیریږي نو منډه جوړه سړی خان دی ژوندې دی ښا تلاش نه وته منډه والی انن په مسلمانانو لبی دي مونږ سره د خپل اقتدار او د خپل د پارټي او د خپل مشرۍ غوي وان احد من المشرکین استجارک د دنیا د اقتدار د پاره پارټي مرا غوندوا اغا پی ډی ایم جوړوا او دارنګي د یو چا حکومت هم غرزوا او دا غي د پاره درنام کوا روډونم بلاک کوا پیا جامل تالم کوا دا یو ترتیب د فلسطین ولا د پاره مو کې کړه نو سنا سبا کفر باندې hebat او روح تواری کی او چې دغه ترتیب نه صرف هم مذمت کرتے ہیں هم مذمت کرتے ہیں دا مذمتونه علاج نه دی ښا وان احد من المشرکین استجارک بیا چې تا کې نور د انسانیت باندې غیرت نه نو انسانان خو یو سیر تک مسلمانان ولې دا بیت المقدس دا موږ د پاره محترم نه یې دا بیت المقدس خو یوازې د فلسطینیانو نه دا خو د تمامو مسلمانانو دی وان احد من المشرکین استجارک که یو تند مشرکانو نا تا نه پنا غوختا پنا او تو ورکا حتا تر دې پوری یسمع چې ووري کلام الله د الله کلام نو کلام الله دا د قران کریم یو نوم دی سورۃ النساء آیت نمبر 174 سورت النساء آیت نمبر 174 تاسو به اوس په اندازه لګی چې دی آیت کې د قران کریم کم کم نوم دی شپږم پارا د سورت النساء اخیری صفه یا ایها الناس قد جاءکم برهان د قران یو نوم څه ذکر شو ورپسې وګوره وانزلنا الیکم نورا مبینا نورا نو دې آیت کې د قران دوه نومونه ذکر شو کم کم سورۃ النساء آیت نمبر 174 یا ایها الناس اے تمام خلقو که انسانان یو که پیریان یې قد جاءکم فتحقیق سرا راغلی تاسو ته برهان یقینی دلیل دا قران یقینی دلیل دی د طرف د رب تاسو نام وانزلنا الیکم نورا مبینا او نازل کړي د مونږ تاسو ترانا ښکارام نو چې رڼا الله یې ما رڼا نازل کړي او ته د رڼا نه ځان سره رڼا نه حاصلې نو ته به ټول مرتیارو کې ګرځې نو چې دا رڼا دی نه حاصله کړي خاون ته به د خزې د حقونو پته نه خزې له به د خاون د حقونو پته نه اولاد تبا د والدینو د حقونو پته نه والدینو ته بد اولاد د حق پتنی د عبادت پته برته نه لګي الله وی رڼا مې نازل کړي دا سړی د شپې رواني او د سره ټارچ نه لایټ ور سره نه رڼا نه نو دا رنګي ناله کې د پریوتو خطرې چې ته د ټکرې خطرې په چکړو کې د پریوتو خطرې او چې د سره رڼا ده د لپته لګي دي ځکه دا چکړې دي دي ځې خټې دي دي ځې ګټه ده دي ځې دا رنګي دا ځې کنست شوی دی دی په احتیاط سره دی دي ځې کې چې کم دینو بریکر دی چې د سره رڼا او چې لایټ وسره نه دا موزن چې خلک دیو دی موټر سایکلو کې لایټ نه سونه ګرانی وته پریشانو کی نو چې تا سره د جون تیرولو لپاره یو بیټری او ټارچ ني بیا به دغه تورو تیارو کې سره نو عبادت بني او عبادت به وته وي څنګه یو چیز به عبادت ني تب وته عبادت وي قران کریم کې الله فرمایي دا قران مونږ نازل کړي په ليله القدر کې قران مون کله نازل کړي ان انزلنا فی ليله القدر کله وی فی ليله مبارکه د قران کریم چې الله په ليله القدر کې نازل کړي ليله القدر پر رمضان کې کې په شعبان کې دا اوس چې خلک لګیاري دا شب بارات ته شب بارات معنی ليله القدر